حدیث دی مصحف کی او څټ دی په نزول کی پس د زمر نه دا سورتونه اوس حوامیم یو بل پسی مسلسل دی بس په نزول او مصحف دواړو کی په دی کی دی سورت کی رد د شرک فی الدعا دی لکه څنګه چی هلته رد د شرک فی العبادت او دی سورت کی ورسره ترغیب هم دی قران ته ځکه دواړو صورتونو زمر او مؤمن کې چونګې مسله دا توحید او رسو حوامی مو کې نو ترغیب ال قران ورکه ډیر چلی ځکه د عقیدې اصلاح او د شرک رد هم په قرآن کېږي، نو ځکه مسئلې د توحید او رد شرک سره د قرآن ترغیب به بار بار چلی. نو دعوه د دې سورت ده، نفی د شرک فی الدعاء، هلته یې وې، فاعبد الله مخلصا له الدین، خالص بندګي به د الله کوې د بل چا نه، نو دې سورت کې وایي، فادعوا الله مخلصین له الدین، خالص چغه وروره چې رامدد شه ویل به د الله یې. چې بخون کې د ګناونو دی وقابل التوبه قبلون کې د توبې دی شدید العقاب سفر کون کې د عذاب دی عزت تول خاوند دی د قدرتونو مسله په دې قران کې صدا الله را لېګل دا الله وی کتاب مې را لېګل دی قران راغله دی کتاب د چا دی دا علیم او عزیز ذات ته مسله په کې صدا لا اله الا هو نشره حاجت را مشکل کشا سیوا دا غنا اله المسیر د الله ته ورګرځیدل دي ها دې کتاب کې جګړه څوک کوي یو ما یو جادل جګړه نه کوي په آیات الله د الله په دې کې آیاتونو کتاب کې للذین کفروا مگر منکر کافر خلق څوک چې قران کې جګړه کوي دا به کافر فلا یغ فلا یغرر فلا یغرر کا نو دوک دین کی تعالی را تقلبهم د دې اوړېدل را اوړېدل فل بلاد بخاریو کې دې داسې خوشاله مس مس ګرځي الله وی په دې دوک نشه الله به نشي لکه څنګه چه مې پخواني نيولي وو کذبت قولهم دروغجن ګڼلی وو حق او پيغمبر د دوی نه مخکې قوم د نوح عليه السلام والاحزاب او ډلو من بعدهم د دوی نه بعد همًا وهمت او قصد او اراده کړې وه کلکه اراده کل امة هرې ډلې برسولهم په خپل پيغمبر باندې ليأخذوه چه ويې نيسي. چې پورته کړی دی عرش ومن هغه فرشتې حوله چې غیر چاپیره د عرش نه یسبحون بحمد ربهم پاکي بیانې په حمد رب باندې لګي و یؤمنون به او یقینم کوي الله په دې کتاب او یا په الله و یستغفرون للذین آمنو او بخنه غواړي او کسان له امنو څوک چې د الله کتاب مني د عرش فرشتې وله مغفرت غواړي چا له؟ قران والو له او وایي ربنا ای زموږ ربه وسعت کل شیء رحمتا و علما رسیدلی ته هر یو شي ته په اعتبار د رحمت او علم نو فغفر للذین ته مغفرت وکړه هغه کسانو له تابو چې راګرځیدلي دي د ګناه او د شرک نه وتبعو سبیلک او روان شوي دي ستا کتاب پسې وقهم عذاب الجحیم وساته د عذاب د جهنم نه. نو قران له راغلي دی الله وی ته وبخی فرشتي ولا دعا کوي او ربنا زموږ ربه وادخلهم دی داخل کی جنات عدنن جنتونو د همیشګیرو ته التي هغه وعدتهم چی تا ورسره وعده کړی ده الله دا قران والا جنت لم بوځی چی قران له راغلي دی او یوازې دوی نه ومن سلامین ابائهم هغه چې جوړ وي دوی سره د دې د پلارانو نه څوک سره په قران او مسله کې جوړ دی الله غ پلارانه مبخه راغلي زوی دی او بخښلي کيږي ولا پلارم چې پلار ورته وي ځه بچيه قران درس او ورسره ملګری دی پکې خلاف نه دی وازواجهم الله د دوی هغه جوړي مو بخي خزه راغله ده نو خاوني وبخي خاوني راغله خزه وبخي چې وته وي زه شړیا کور نه غم کور غم نه خلاص وزه قران لاله شي او دارن خزه راغله وخاون وته وي زب ز کور کې امتد قران وای الله وی چې هغه کور کې پاتې دی هغه مو بخي وزوري وزورياتهم او الله غ بچی مو بخی چه قران له نی راغلی خو پلار مور یې راغلی دی نو الله غ بچی مو له معاف کړي وګورئ مزدوری یو کړی ده او ګټه چا وکړه څلورو پنځو کسانو دا د الله عجیبه شان دی او قران ورکوي ګڼو له انک بېشکه ته دی انت العزیز الحکیم ته زورور او باحکمته ذات یې او الله وقیم السیئات الله تی د دنیا د مصیبتونو نه هم بچ کړي یاره هسې داسې داسې دعا به څوک ځان ته وکړي څنګه جامع دعا ده چاته کیږي فرشتې قرآن والا له ته کوي او موحد ته يې کوي، ومن يتق السيئات، څوک چې بچ شو، يا سيئات نه مراد د آخرت هغه هم دي، وقهم السيئات، الله ته يې بچ کړي د مصيبتونو د آخرت نه، ومن يتق السيئات، څوک چې بچ شو د مصيبتونو يوم الدين په دغه ورځ د قيامت، فقد رحمته، تا پرې، الله، رحم وکړو، نو ته په دي باندې رحم وکړې، وذلک هو الفوز العظيم، دا کاميابي ده ډېره لويه، ان الذين کفروا ينادون لمقت الله. تقویب منکرین الله، کوم خلک چې د الله کتاب نه مني، یقینا هغه کسان چې انکار یې کړی د الله د کتاب نه، ینادون دوی ته به اواز کیږي چې لمقت الله، د الله غضب او غصه، اکبر ډیره لویه ده، من مقتکم د غصې ستاسو نه، انفسکم په خپلو ځانونو یا په خپلو مرګرو، څه مطلب؟ غصه د الله. چې د الله غصه د دې غصې نه ډېره زیاته وه، کله، اذ تدعون، کله چې تاسو به رابلل شوئ الی الایمان ایمان او توحید ته، نو فتکفرون تاسو به انکار کو، دنیا کې چې به کله درته معاهد وې قرآن له راشه توحید له راشه تا به نه منه الله به ډېر غصه کېده، دا اوس چې ته تا ته ځان ته غصه یې د دې نه زیات، قالو نو دوی به وایي ربنا ای زموږ ربه امتنا اثنتین مړه شوي یو دوه ځله واحیتنا اثنتین واحیتنا اثنتین. تا مړ کړیو دوه ځله او جم دې کړیو دوه ځله نو فاعترفنا مونږ اعتراف کوو بذنوبنا په خپلو جرمونو فهل الی خروج نه شته د وتو د پاره من سبیل څه لار چې جهنم نه وځو دوه مرګ او دوه جونه دا دې رال دوه مرګ یو نش دویم مرګ دا اوس دنیا کې مرګ او دوه جون دا اوس دنیا کې جم دې کېدل او بر آخرت کې ذالکم دا ولی وای ددې سبب څه وو؟ سبب څه دی ددې عذاب؟ وی ذالکم دا رنګ تاسو ولی یې؟ وی ذالکم دا رنګ کېدل ستاسو چې جهنم کې به یې او عذاب کې به یې ولې؟ وی بأنه ددې وجې اذا دوی الله کله چې به رابللی شو دنیا کې الله وحده یک یوازې نو کفرتم تاسو به انکار کو د توحید مسله بیانیت پتا بده لګېده ویشرک به او که شرک به کېدو شو الله سره تؤمنون تاسو به خبره منله چې تا وی بابا زورور دی او زور ډېر دی پهلوان بس تا وی واوا دا مسئل ادی منلی شرک دی منو توحید نه منکر وی نو ځکه جهنم ته راغلی فالحکم لله اختیار د الله دی العلیه چی اوچت دی په اعتبار د ذات الکبیر لوی دی په اعتبار د شان او صفاتو دلائل هو الذی الله هغه ذات دی یریکم آیاته چی ښیی تاسو ته خپل دلائل د توحید وینزل علی وینزل لکم من السماء رزقا او رالیږي تاسو لپاره د بره نه رزق، رزق معنی سبب د رزق باران، وما یذکر نصیحت نه قبلوي د دلایلو نه الا من ینیب مګر څوک چې الله ته راګرځي نو فدعوا الله مخلصین له الدین دا دعوه د سورت خالص یو الله ته به چغه وهئ فدعوا الله بس را مدد کړئ الله مخلصین له الدین چې خالص کوونکي الله لره دا چغه ولو کړه الکافرون اګر که بد لګي په کافرانو په کافر د توحید چغه بد لګي نو ته به وهئ رفیع درجات پورته کوونکی الله د درجو دی ذوالعرش خاوند دی د عرش توحید ومنه الله به درجې دله اوچتې کړي یلقي الروح رالېږي قرآن من امره په خپل حکم علی من یشاء چا باندې چې وغواړي یا رالېږي جبریل امین په خپل حکم چا باندې چې وغواړي نبوت ورکوي لکه نبي علیه السلام من عباده د خپلو بندګانو نه قرآن یې دې له رالېږلی لینذر یوم التلاق چې ویرول شي دا خلک د هغه ورځ الطلاق د ملاقات نه چی د انسان به د خپل مل سره ملاقات کیږی یوم په دغه ورځ به هم بارزون دوی به ښکاره کړی شی الله ته لا یخفی علی الله پټ به نی د الله نه منهم په دی کی شیئن هیڅ څوک لمن الملک الیوم اعلان به وشی د چا باچهی د نن ورځ نو جواب به ویل شی لله الواحد القهار نن هغه یک یو زورور باچهی ده د بل چا نشته دنیا د باچهانو باچهی ختمه ده ده به اوس چلیږی الیوم تجزی نه نور بدله ورکړي کی کل نفس عن نفس ما کس بما کسبت په سبب د خپل عمل لا ظلم اليوم نه به ظلم زیاته نه نور اس پي چاین الله بشک الله سریع الحساب در غسون کې دی حساب دی وانذر هو ندوی ورو پیغمبره یوم الازفه دا غروزنا الازفه چې نږدې ده او الله در مدد شویلو لایق دی چې عالم خائنۃ العیون عالم الغیب دی ساده حال نه خبر دی کنه یو ګور دا چې خبر دی چې عالم پوی الله خائنۃ العیون پاغه پټ نقصان د سترګو په ماتو فی صدور او چې پټي یې سینې الله وی په دې سترګو ته ګوره او په دې سترګو ته په ګډ کې ګوره بل در باندې نه دی پوي خو الله پوي چې دا نظر دې کم دی استعمالي او زړه کې چې زی دا نه خبر نو دا سي ذات چې ستا د سترګو په خیانت او د زړه په پټو پويږي دی را مدد قبل ول را مدد کې بل دلی والله يقضي بالحق الله فیصله کوي د حق یا پوره کوي حاجت يقضي بالحق الله پوره کوي حاجت والذین واکسان یذون من دونی چې دی را مدد کوي د الله نه سیوا لا یغزون بشه هغه نشي پوره کولې د هیڅ چا حاجت نو ولې هغه چاته رامدد شوی چې حاجت نشي پوره کولی، ان الله بېشکه الله هو السميع البصير الله اورېدونکی او ليدونکی دی، اولم يسيرو، تخفيف دنياوي، آيا دوی نه ګرځي ځمکه کې فينظرو چې وګوري کيف څرنګه کان عاقبة الذين انجام د هغه کسانو کانو چې وو من قبلهم د دوی نه مخکې کانو وو هم هغوی اشد منهم زیات د دوی نه قوتن قوت کې واثارا آباده کړې وه فی الارض ځمکه فاخذهم الله ونیول الله بذنوبهم په سبب د جرمونو وما کان لهم او نه و دوی لپاره من الله د الله نه من واق څوک بچ کوونکی نو داسې به په دې موجودوم عذاب راشي څوک به بچ کوونکی نی ذلک دا عذاب دا ولې دی ان هم د دې وجې کانت تاتيهم راتله دوی ته رسلهم د دوی انبياء بالبينات په واضحو دلائلو فکفروا هغوی انکار وکړ انکار کړی وو فاخذهم الله الله ونيول په عذاب انه بېشکه الله قوي قوت والا شديد العذاب شديد العقاب سخت ورکوونکی د عذاب دی ولقد ارسلنا موسی بآياتنا تخفيف دنياوي باندې نمونه د فرعونيانو هم يې تباه کړه کنه وګوره ولقد يقينا آتينا موسی ورکړی مو موسی عليه السلام ته رالېږلی مو، ارسلنا، رالېږلی مو موسی، موسی عليه السلام، بآياتنا، په خپلو معجزو، وسلطان مبين، خاص کر په هغه معجزې ښکاره، موسی، الي فرعون، فرعون ته، وهامان، هامان ته، وقارون او قارون ته، وقالو دې ټولو ويلي وو، ساحر کذاب، جادوګر دی، وري دروغجن. فلما جاءهم بالحق کله چې ورته راته وکړل په حق باندې من عندنا زموږ د طرف نه قالو دوی وې اقتلوا ابناء الذين ووژنئ زامن د هغه کسانو امنو چې ایمان یې راوړی معه د سره واستحيوا نساءهم بې پردګي وکړئ د دوی د ښځو وما کيد الکافرين او نه و تدبیر د کافرانو الا فی ضلال مګر په تباهۍ کې. دغه دویم ځل چې حکم کړی وو پوره نه کړای شو. د مناظرې نه بعد و تبو يې کړی و، وقال فرعون او ويلي و فرعون ذروني ما پرېږدئ اقتل موسی چې زه ووژنم موسی عليه السلام وليدعو ربه دی دې روبلي خپل رب چې مانه خلاص کړي. اني بېشکه زه چې يم اخاف يرېږم ان يبدل دينکم چې بدل به کړي ستاسو دا قانون د ملک د ملک قانون او آئين بدلوي د ملک قانون لاس کې لري او ان یظهر فی الارض الفساد یا بخور کی بزمګه کې فساد دی وګوره زمون د سېنات او د اسمبلی قانون نه مني بدلی بل قانون را باندې نافذ کړي او د قانون لاس کې لري نو د وجل غواړي د باغی د حکومت وقال موسی وی موسی علیه السلام انی عوذتو زه پناه غواړم بربی په خپل رب ربکم ستاسو په رب من کل متکبر د هر متکبر لا یؤمن بیوم الحساب چې ایمان نه لري په ورځ د حساب وقال رجل مؤمن مشوره جرګه شوې وه په سینټ اسمبلۍ کې د فرعون چې موسی علیه السلام وژل غواړي په سینټ اسمبلۍ کې یو نر سړی رجل مؤمن ا د موسی علیه السلام مرګتیا کړی ده او ډیر لوی خبری کړی دی سینټ کی مقابله کړی ده بیا دله اطلاع ورکړی ده زوګ زده ملک نه وجنی دی وقال رجل مؤمن ویلی وغه نر سړی نر مؤمن من آل فرعون چې د فرعونانو نو دغه د سینټ اسمبلی رکن یبتمو ایمانه لفظی معنی ده پټوي خپل ایمان روسته بیان داسې ده چې پټول د ایمان بیا څه معنی لري نو یبتمو ایمانه کتم په معنا ده کتم معنا امسکا ایمان ټینګاو او مضبوطه قاموس هم دغه معنا کړی خپل ایمان ټینګول معنا ده بدای زمو مشایخ کوي یکتم ایمانه چې ټینګاوې مضبوطه وي خپل ایمان سمانا ایمان مضبوطیږي او محفوظ کیږي په بیان نو د حق پرست تایید او تعاون کړی دی او مسئله بیان کړی ده یکتم ایمانه چې مضبوطه و ټینګوي خپل ایمان وی وتا اتقتلون رجلا قانون پاس شو موسی وجل غواړي د وتوي ز تاسو له ووټ نه درکو زه سره حمایت نکوم دیم د سینټ اسمبلی ممبرو اتقتلون رجلا آیا تاسو وجنه غنر ځوان ان یقول چې وی ربي الله حاجت روا مشکل کوشا زما الله ده وخجاکم وجاکم بالبينات تاسو ته راتلم کړي په دلایل مې رب کوم د طرف در افستا سنا معجزې او دلایل وسره شتا وایي کو کچرته وی دې کذب اندر روزن نو فاله کذبو په د باندې د دروغ سزا ده که دروجنی نو نقصان به د تر چې خو یو بل طرف تم سوچ کوي وایي کو صادقن کرشتینو نو یاد ساته د خلاف او انکار و یوسف یوسف کوم بر چې تاسو سباد الذی بعد غذاب عیدکم چې تاسو تیاری یې دا سرواده کوي ان الله بشکل لا یهدی توفیق نور کوي منغه چاته و مسرفون چې هغه د حد نه تیریدونکي کذاب او دروغجني یا قوم زما قوم لکم الملک ستاسو باچهي ده الیوم نن ورځ ظاهرین ښکاره فی الارض دنیا کې نن خو موږ حکومت دی خو یاد ساتئ فمن ینصرنا څوک به موږ بچ کړي من باس الله د الله د عذاب نه ان جانا که راشي موږ ته د الله عذاب رانشي د پخوانو امتونو په شان قال فرعون ووی فرعون ما وریکم زه نه ښیم تاسو ته الا ما ارا مګر هغه چې زه وینم بس زه چې څه مناسب ګڼم زما خبره به بس فیصله وي وما اهدیکم نه ښیم تاسو ته الا سبیل الرشاد مګر لار سمه زما خبره سمه لار ده زما ومنه وقال الذي دی بیا پاسې نمبر یې کنه اسمبلی سینټ کې خپل نمبر باندې خبره کوي د خپل خبره وکړه فرعون خپل ویټو پاور استعمال ک هر څه ولا ګډ وډ دی بیا پاسه وقال الذي وغ سړي امنه چې ایمان وروړو یا قوم زما قوم ان يخاف عليكم زيريګم بتا زبانه مثل يوم الاحزاب مثل يوم الاحزاب يوم نه مراد عذاب دلتا پشان داغه عذاب داغه مخکینو ډلو مثل دا به قومه نوح په شان د حال د فرعونیانو د نوح علیه السلام قوم د نوح علیه السلام د عادیانو ثمودیانو هغه کسانو چې دوی نه مخکې وو دغسې عذابونه به ورباندې راشي وما الله نه دی الله یرید اراده کوونکی ظلم للعباد ظلم کوونکی په خپلو بندګانو ویا قوم ای زما قوم انی اخاف علیکم یریږم په تاسو باندې یوم التناد د ورځې د هغه چغې چې د مصیبت د وجې نه پکې خلک چغې وایي یا د الله طرف نه چغه لکه مخکینو قومونو باندې چې راغلې وه یوم تولون مدبرین په هغه ورځ چې تاسو به وګرځئ شا کوونکي او جهنم ته وځي نو مالکم نه وي تاسو لر من الله د الله نه من عاصم سو بچ کوونکې و مې یو دې الله چاله رچ چاله رچ الله گمراه کی فمالو من حد نشدل سوګلار خودونکې ولقد جاءکم یوسف دلیل نقلی متوي یقینا راغله او تاسو ته مصریانو د مصر خلک دي کنه یوسف یوسف علی السلام من قبل مخک بالبينات فصاف بیان او دلایل فمازل فمازلتم همیشه فی شکین بشک مما د بیان او مسلې نه جاءکم بی چې هغه درته راغلی او په هغې، حتی تر دې، اذا هلک چې هغه وفات شو، نو قلتم تاسو ووې، لن یبعث الله هرګز به رونه لېږي الله من بعده د ده نه بعد رسولا پیغمبر، دوی بس بل پیغمبر نه راځي، یا دا چې وروسته بیا خپه وئ چې وګوره دونه بهتر پیغمبر وو مونږ ونه مانه، ارمان داسې پیغمبر به بیا را نه شي، دغه دی اوس درته موسی علیه السلام راغلی دی، کذلک همدارنګه یضل الله ګمراه کوي الله مهر د ګمراهۍ وهي، من هو په هغه چا باندې مسرف مرتاب چې حد نه تېرېدونکی او شک کوونکی. الذين دا خلق دی مرتاب او مسرف یجادلون فی آیات الله چې جګړه کوي د الله په آیاتونو معجزو کې بغیر سلطانین بغیر د دلیل نه تام چې ورته راغلي نو کبر مقتن لوی د غوسه خبره ده عند الله تعالی پنه د عند الذین امنو او د مؤمنانو پنه دا خبره چې به دلیل جګړه کوي کذالک یتبع الله هم دارنګ مہر لګی الله لا کل قلب په هر یو زړه متکبرن د متکبر جبار او زورور متکبر په حق د الله کې جبار په حقوقو د بندګانو وقال فرعون ووې فرعون يا هامان ده وې پرېده د دې سړي خبرې هامان ته اډر ورک دی پاڅېد وقال فرعون ووې فرعون يا هامانو اې هامان ابن لي صرحا جوړ که ما لره صرحا يو بنګله لعلي شايد چې ابلغ الاسباب ورسېږم اسباب دروازو د اسمان ته اسباب السماوات غ دروازې د اسمان فاتلیا چې زه خبر والم الہ علم الہ موسی د الہ د موسی علی السلام وای نه بشګه چې ملازنو ز ګمان کوم بد باندې کاذب بند دروغجن دا معنا چې بنگله جوړه ک سوچا تا خي جنبر اسمان ته ګورم چې الله دی وای زما الله دې چې رښتیا دی او کړي دروغ وای شیخ وای دا مطلب دی مال بنگله جوړه سو سو چته چې اسمان سره اوچته زه ګورم چې موسی علی السلام دا داوا کوي زه د الله پیغمبرم ګورم چې د موسی علی السلام لا الله دغه څه بنگله ور کوي کنه وکذالکم دارنګ زوینه لفرعون خیسته شوی فرعون د سو عملی خپل بد عمل وسد عن سبیل بن شوی د سمیلارنا وما قید فرعون او نو تدبیر د فرعون الا فی تباب مگر په تباہ کې وقال الذي دی بیا فاسد ویا کس آمنئ چي ایمان راوړئ یا قومه زما قومه اتبعوني زما تابعداري وکړئ اهدکم وبښیم تاسو ته سبیل الرشاد سمه لار د فرعون مقابله کي ده وویل قال یا قومه زما قومه انما هذه الحیاة الدنیا دا ژوند د دنیا متاع فایده ده معمولي وان الاخرة بېشکه اخرت لهی دار القرار هغه کور د همیشګرۍ دی د هغې غم وکړئ من عمل سیئة چا چي عمل کړي بد شرک فلا یجزی الا مثلها بدله به ونه ورکړل کیږي مګر ددې په مثل بد ومن عمل صالحا چا چې عمل کړي نیک من ذکر نارینه یو انسا زنانه یو هو مومنون په دې شرط په حال کې پدا پدا سه حال کې چې دی موحد فولای کدا کسان يدخلون الجنه نوزی بجنت یرزقون فیها رزق ورکړي کې دي ته بغیر حساب حساب و یا قوم زما قوم مالی سری مال را سوجه زما ادو کوم چې تاسو را بل مل نجات لارې د خلاصي ته توحید ته، هو تدعونني تاسو ما راکاږی الی النار اور ته په شرک، تدعونني تاسو ما رابلئ لاکفر بالله چې زه انکار وکړم د الله د توحید نه واشرک به او شریک وګرځوم الله سره بل څوک ما لیس لی به علم چې نشته ما لره په هغې څه دلیل وانا ادعوکم زه رابلم تاسو الی العزیز الغفار زورور او بخښونکي ذات ته لا جرم شک نشته چې انما تدعونني الیه تاسو چې ما رابلئ هغې ته نو لیس له نشتا غلره دعوتون حق د بلنې په دنیا دنیا کې ولا فل اخره نه اخرت کې وان مرد نو بهشګ زمو واپس اله الله الله تعالی وان المسرفین او بهشګ مشرکان به هم اصحاب النار ور والی خو فسد تذکرون اخر ورته بیان مې د ډیرو کې یاد به ساته اوس خینه منه خو بیا بارمانو کې فسد تذکرون زرد چې یاد بکې ما غسه اقول لكم چې زیاده تویم او فوز امري او زه سپارم خپله فیصله الی الله الله ته ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله بس بچ که الله دلرم سیئات ما مکرو دا تدبیر هغه نه چې دی کم کړو وهاق بیال فرعون او نازل شو فرعونانو باندې سول عذاب عذاب د پسې مړرو ختم باغی شوی داغه مرګره بس دته وروت د پسې ورن جاری ک دته وی غرته وخت دوی ورپسې شو فوجیان چې ورلل هلته په دی باندې د الله طرف نه عذاب راغی نیم پکې مردار شو نیم واپس راغی وی چې واپس راغله فرعون ورته وی څه چلم وکړو وینم خورا کې مړ شو موږ ورو تخته خستا سودا سیدا چې کړی هغه نور وی دوه وجه یو سړی مرانه وځ الله غبچ کو دي تبا النار یورزون علیها النار اور چې ده یو ورځونه دی پویش کولی شي علیها په دې اور باندې او دوه مواشیا سار او مازیګر یا برزخی عذاب دې مراد دا دلیل شو په عذاب قبرم چې وګوره قبر کې قیامت لا نه راغلی اور پیش کول سمانه دي هم دغه عذاب قبر النار یو رزونه اور چې پیش کول شي دوی علیه په اور باندې یو عدوان سحر و عشین او مازیګر یعنی هر وخت و یوم تقوم الساعه او کله چی قایم شی قیامت نو دوی ته به وویل شی ادخلو آل فرعون فرشتو ته به وویل شی ننباسئ آل فرعون اشد العذاب سخت عذاب ته اذ یتحاجون فی النار کله چی دوی جګړه کوي په اور کی فیقول الضعفاء کشران به وایی للذین استکبروا مشرانو ته انا کنا لکم تبعا موږ خو تاسو پسی روان وو نو فهل انتم آیا تاسو مغنون عنا لری کوونکی زموږ نه نصیبا من النار صبر خبیثه ده عذاب عذاب نه بشکولی عذاب ران لری کئ کنه قال الذين استكبروا مشران بو وی ان کلن فی امون ټول وس پکیو ان الله بشک الله قد حکم فیصله کړی دا بین العباد د بندگانو منځ کې بس زمو جهنم زیره بس غږ مکوي نور د خلاصی لار نشته وقال الذين في النار هو يا کسان چې اور کې وي جهنميان له خزانه دي جهنم څوکیدار د جهنم ته ودو ربکم او غواړي د خپل رب نه راته یخفف عنا چه لری کی سپک کی زمونږ نه یوما یو ساعت یا یو ورځ من العذاب سزا یو ورځ دی چوټی راکی قالو ورته به ووایی دا فرشته د جهنم اولم تکو آیا نو تاتیکم رسولکم آیا نو چه راتل تاسو ته تاسو رسولان بالبینات بواضح دلائلو انبیا نو چت منی کړی وای د شرک نه جنت مستحق شوی وای جهنم عذاب ته به نه راتلی قالو دوی وایی بلا ولی نه قالو ووی ورته فرشته خزنو فدعو د الله نه خپل وغواړی مونږ نشو وما دعا الکافرین او نه بی چغه بلنه د کافرانو الا فی ضلال مگر بی فائده چغې به ووهي فایده به نه ملاویږي یا دنیا کې یا دی وما دعاء الکافرین او نه ده چغه د دې کافر نه وه چغه د کافرانو دنیا کې غیر الله ته الا فی ضلال مګر بې فایدې هسې غیر الله ته یې چغه وهله نه نه څه په کار باندې رانه ده بس وې.